یا الله ووایي، انشاءالله د زړه څخه به یې ټول شکونه او وسوسې لرې شي، د عزم او یقین قوت به ورنصیب شي. که کوم په ناعلاجه ناروغي اخته کس د یا الله ډېر ذکر وکړي او وروسته د شفا دعا وغواړي، نو هغه ته به کامله شفا ورنصیب شي. یا رحمن! ای ډېر رحم کوونکیه! که څوک هره ورځ د هر لمانځه وروسته زر ځله یا رحمن ووایي، ان شاء الله د زړه څخه به یې هر قسم سختي او غفلت لرې شي. ای ډېر مهربانه! که څوک هره ورځ د هر لمانځه وروسته سل ځله یا رحیم ووایي د ټولو دنیوي آفتونو څخه به وژغورل سي او ټول مخلوق به پر ده مهربانه سي ان شاء الله ای حقیقي پاچا! هره ورځ د سهار تر لمانځه وروسته ډیر ځله یا ملک ویونکی به الله تعالی غنی کړي ان شاء الله ای د هر عیبه پاک خدایه که څوک هره ورځ د زیوال وروسته دغه اسم ډیر ووایي ان شاء الله د هغه زړه به د روحي ناروغیو څخه وژغورل شي. يا سلام. ای بې عیبه ذاته هغه څوک چې دغه اسم ډیر وایي انشاءالله د ټولو آفتونو څخه به وساتل سي او که څوک دغه اسم یو سل پنځلس ځله ووایي او پر ناروغ یې دم کړي الله به هغه ته شفا ورنصیب کړي يا مؤمن. ای امن او ايمان ورکوونکيه! که څوک د بيرې په حالت کې دغه اسم شپږ سوه دېرش ځله ووايي، ان شاء الله د هر ډول بيرې او تاوان څخه به وساتل شي او که څوک دغه اسم ووايي او ويې ليکي د ځان سره يې وساتي د هغه ظاهر او باطن به د الله تعالی په حفاظت کې وي. يا مهيمن ای ساتونکیه که څوک د غسل وروسته دوه رکعته لمونځ وکړي او سل ځله دغه اسم مبارک ووایي الله به د هغه باطن او ظاهر پاک کړي ای پر ټولو غالب خدایه که څوک څلوېښت ورځې څلوېښت ځله دغه اسم مبارک ووايي، الله تعالی به هغه عزتمن او مستغني کړي او که څوک د سهار د لمانځه وروسته یو څلوېښت ځله دغه اسم مبارک ووايي، هغه به ان شاء الله د چا محتاج نه سي او د ذلت وروسته به عزت ومومي. ای تر ټولو زبردست خدایه! که څوک هره ورځ سهار او ماښام دوه زره شپږ ویشت ځله دغه اسم مبارک ووایي هغه به ان شاء الله د ظالمانو د ظلم څخه وژغورل سي او که څوک د سپینو زرو پر ګوتمۍ دغه اسم ولیکي او په ګوته یې کړي د هغه هیبت او شان به د خلکو په زړونو کې راسي ای د لویې او بزرګۍ خاونده څوک چې دا اسم مبارک ډیر ځله ووایي الله به هغه ته عزت او بزرګي ورکړي او که د یو کار په پیل کې دغه اسم ډیر ځله وویل سي ان شاء الله په هغه کار کې به بریالی سي ای پیدا کوونکیه که څوک دغه اسم اووه ورځې پر له پسې سل ځله ووایي ان شاء الله د ټولو آفتونو څخه به وژغورل سي او که څوک دا اسم مبارک تل ذکر کوي نو الله تعالی به یوه ملایکه پیدا کړي چې د ده لپاره به همیشه عبادت کوي ای پیدا کوونکیه او روح ورکوونکیه که کومه بې اولاده ښځه اووه روژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت یا خالق یا باری یا مصور یوویشت ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي ان شاء الله خدای به اولاد ورکړي ای صورت جوړونکې او روح ورکونکې که کومه بې اولاده ښځه اووه روژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت یا خالق یا باري یا مصور یوویشت ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغو اوبو روژه ماته کړي ان شاء الله خدای به اولاد ورکړي. ای ډېر بخښونکیه! که څوک د جمعې د لمانځه وروسته دغه اسم سل ځله ووايي پر هغه به د مغفرت اثار ښکاره سي او که څوک د مازدیګر د لمانځه وروسته هره ورځ یا غفار اغفر لي ووايي الله تعالی به هغه د بخښل سوو کسانو په ټولۍ کي داخل کړي ای پر ټولو غالب خدایه که څوک د دنیا په محبت اخته وي هغه دې دغه اسم مبارک ډیر ووایي انشاءالله د دنیا محبت به یې له زړه څخه لرې سي او د الله سره به یې محبت پیدا سي ای هرڅه ورکوونکې څوک چې په فقر او مفلسۍ اخته وي هغه دې دغه اسم ډېر ووایي او یا دې ولیکي او د ځان سره دې وساتي یا دې د څاښت د لمانځه په آخره سجده کې دا اسم څلوېښت ځله ووایي نو الله تعالی به هغه ته خلاصون ورنصیب کړي او که څوک خاص حاجت ولري نو د کور یا مسجد په انګړ کې دې درې ځله سجده وکړي لاسونه دې پورته کړي او سل ځله دې دغه اسم مبارک ووایي انشاءالله حاجت به یې پوره سي. ای روزي ورکوونکیه که څوک د سهار تر لمانځه مخکې د خپل کور پر څلورو کنجونو لس ځله دغه اسم دم کړي الله تعالی به پر هغه د رزق دروازې خلاصې کړي مریضي او مفلسي به هیڅکله د هغه کور ته رانسي د راسته کونج څخه دې پیل او مخ پر قبله دې ودرېږي. يا فتاح. ای مشکل حل کوونکیه! که څوک د سهار تر لمانځه وروسته دواړه لاسونه پر سینه کښېږدي او اویا ځله یا فتاح ووایي، د هغه زړه به د ایمان په نور منور سي ان شاء الله. ای د بې اندازې علم خاونده څوک چې دا اسم مبارک ډیر وایي الله به په هغه د علم او معرفت دروازې راپرانیزي يا قابض ای روزي تنګ کوونکیه که څوک د ډوډۍ پر څلورو ګولو باندې دغه اسم ولیکي او تر څلوېښتو ورځو پورې یې وخوري نو د لوږې تندې زخم او درد و تکلیف څخه به وژغورل سي ای روزي پراخه کوونکیه که څوک هره ورځ د څاښت د لمانځه وروسته د اسمان لوري ته لاسونه پورته کړي او لس ځله دا اسم مبارک ووایي الله به هغه غني کړي او هیڅکله به د چا محتاج نسی ای کښته کوونکیه که څوک هره ورځ پنځه سوه ځله یا خافض ووایي الله به د هغه حاجتونه او مشکلات پوره کړي او که څوک درې روژې ونیسي او په څلورمه ورځ یو ځای کښیني او اویا ځله دغه اسم ووایي نو ان شاء الله پر دښمن به کامیاب سي ای لوړونکیه که څوک دغه اسم د هرې میاشتې پر څوارلسمه په نیمه شپه کې سل ځله ووايي الله به هغه د مخلوق څخه بې نيازه او مستغني کړي. ای عزت ورکوونکیه! که څوک د سې شنبې یا جمعې په ورځ د ماښام د لمانځه وروسته څلوېښت ځله یا معز ووایي الله تعالی به هغه په خلکو کې عزتمند کړي. ای ذلت ورکوونکیه! که څوک اووه پنځوس ځله دا اسم مبارک ووایي او سر پر سجده دعا وکړي الله به هغه د حسد کوونکو ظالمانو او دښمنانو له شر څخه وژغوري او که څوک کوم خاص دښمن ولري نو په مسجد کې دې د هغه نوم واخلي او دا دې ووایي ای الله ما د فلاني ظالم یا دښمن له شره وژغوره او دعا دې وکړي ان شاء الله قبوله به شي. يا سميع. ای د هر څه اورېدونکیه! که څوک د پنج شنبې په ورځ د څاښت تر لمانځه وروسته پنځه سوه یا زر ځله یا سمیع ووایي ان شاء الله د هغه دعایو به قبولې سي مګر په منځ کې به خبرې نه کوي او که څوک د پنج شنبه په ورځ د سهار د سنتو او فرضو په منځ کې سل ځله دا اسم مبارک ووایي هغه به الله په خپل خاص نظر سره ونازوي ای د هر څه لیدونکیه که څوک د جمعې د لمانځه وروسته سل ځله یا بسویر ووایي انشاءالله د هغه په زړه کې به نور او رڼا پیدا سي یا حکم ای پورا حاکم خدایه که چیرې څوک د شپې په آخر کې نه نوي ځله دغه اسم مبارک په اوداسه ووایي الله به د هغه زړه د انوارو او اسرارو ځای وګرځوي او که څوک د جمعې په شپه دغه اسم دومره ووایي چې بې حاله سي الله به د هغه زړه په کشف او الهام سره ونازوي. ای پوره انصاف لرونکیه که څوک د جمعې په ورځ د ډوډۍ پر شلو ټوټو العدل ولیکي او ویې خوري ان شاء الله ټول مخلوقات به د هغه لپاره مسخر سي ای ډیر لطف او کرم کوونکیه که څوک یو سل درې دېرش ځله یا لطیف ووایي انشاءالله د هغه په رزق کې به برکت واچول سي او د هغه ټول کارونه به په ښه توګه ترسره سي او که څوک په فقر غم ناروغۍ او یا کوم بل مصیبت کې راګیر وي هغه دې اودس وکړي دوه رکعته لمونځ دې وکړي او خپل مقصد دې په زړه کې یاد کړي سل ځله دې دغه اسم ووایي ان شاء الله مقصد به یې پوره سي یا خبیر ای په هر څه خبر خدایه که څوک تر اوو ورځو پورې دغه اسم ډیر ووایي الله به هغه ته پټ رازونه ښکاره کړي او که څوک په نفساني خواهشاتو کې اخته وي هغه دې دغه اسم ډېر ووایي ان شاء الله خلاصون به ومومي یا حلیم ای د ډېر زغم خاونده که څوک دغه اسم پر کاغذ ولیکي او اوبو ته یې واچوي پر کوم شي چې دغه اوبه وپاشي په هغه کې به خیر او برکت پیدا سي او د آفتونو څخه به وساتل سي ان شاء الله. يا عظيم. ای ډېره لویه خدایه که څوک دغه اسم ډېر ووایي الله به هغه ته عزت او عظمت ورنصیب کړي ان شاء الله یا غفور ای ډېر بخښونکی که څوک دغه اسم ډېر ووايي د هغه ټول غمونه او تکلیفونه به لرې سي، په مال او عیال کې به یې برکت ولوېږي. په حدیث شریف کښې ذکر دی که څوک په مسجد کې درې ځلې یا رب اغفر لي ووايي الله پاک به د هغه ټولې ګناوې وبخښي ان شاء الله. يا شكور. ای قدردانه خدایه که څوک په غم او یا کوم بل مشکل کې راګیر وي هغه دې دغه اسم یو څلوېښت ځله ووایي د هغه څخه به خلاص سي ان شاء الله يا علي ای ډېر لوړ خدایه که څوک دغه اسم تل ووایي او ویې لیکي د ځانه سره یې وساتي نو هغه ته به په رتبه کې لوړوالی خوشحالي او په مقصد کې بریالیتوب ورنصیب سي ان شاء الله يا كبير ای ډیر لوړ خدایه که څوک د خپلې دندې څخه لرې کړل سوی وي هغه دې اووه روژې ونیسي او هره ورځ دې دا اسم مبارک زر ځله ووایي پر خپلې دندې به برقراره سي او برتري به ورنصیب سي ان شاء الله. يا حفيظ. ای د ټولو ساتونکیه! که څوک ډېر ځله یا حفیظ ووایي او یا یې ولیکي د ځانه سره یې وساتي هغه به د هر ډول ویرې خطر او تاوان څخه وژغورل سي یا مقیت ای ټولو ته رزق او قوت ورکوونکیه! که څوک پر خالي لوښي باندې اووه ځله دغه اسم دم کړي او په هغه کې خپله اوبه وڅښي یا یې په بل چا وڅښي، ان شاء الله مقصد به یې پوره شي. ای د ټولو لپاره کافي خدایه! که چاته له کوم شخص یا کوم شي څخه ویره وي هغه دې د پنج شنبې څخه پیل تر اتو ورځو پورې سهار ماښام او یا ځله حسبی الله الحسیب ووایي د هر شي د شر څخه به وژغورل سي ان شاء الله یا جلیل ای د لوړې مرتبې خاونده که څوک په مشک او زعفران باندې دغه اسم مبارک ولیکي او ډیر یې ووایي الله پاک به هغه ته عزت او قدر ورکړي ان شاء الله. ای ډیر کرم کوونکیه که څوک د شپې د بیده کېدو په وخت کې یا کریم ووایي او بیده سي الله پاک به هغه ته په علماوو او صالحینو کې عزت ور نصیب کړي. ای پوره ساتونکیه! که څوک دغه اسم مبارک هره ورځ اووه ځله پر خپل اهل، عیال او مال باندې دم کړي او یا رقیب ووایي هغه به د ټولو آفتونو څخه وساتل سي ان شاء الله. ای دعا قبلونکیه که څوک یا مجیب ډیر ووایي د هغه دعاوې به د الله په دربار کې قبولې ګرځي ان شاء الله ای د پراخې خاونده څوک چې یا واسع ډیر وایي الله پاک به هغه ته ظاهري او باطني غنا ورنصیب کړي ان شاء الله یا ای د ډېر حکمت خاونده څوک چې یا حکیم ډېر وایي الله تعالی به پر هغه باندې د علم او حکمت دروازې پرانیزي او که د چا کوم کار سرته نه رسیږي هغه کار به یې ترسره شي. يا ودود. ای ډېر محبت کوونکیه! که څوک زر ځله دغه اسم ووایي او پر ډوډۍ یې دم کړي او د خپلې مېرمنې سره یې وخوري، هر ډول خپګان به ختم شي او محبت به یې پیدا شي، ان شاء الله. يا مجيد. ای د لویی خاونده! که څوک په یوه سخته ناروغۍ اخته وي هغه دې د میاشتې د دیارلسمې، څوارلسمې او پنځلسمې نیټې روژې ونیسي او تر روژه مات وروسته دې دغه اسم ډیر ووایي او پر اوبو دې دم کې او ودې څښي انشاالله هغه ناروغ به روغتیا ومومي. ای و مړو ته ژوند ورکوونکیه که څوک هره شپه د بېدېدو پر مهال پر سینه لاس کښېږدي او یو سلو یو ځله یا باعث ووایي د هغه زړه به په علم او حکمت ژوندی سي